د دې خبرې گواهی ده چې لا اله الا الله او ګور دې دا خو شهادت شو دین ورستو اعمال لی هرې کنجي وې هرې چابې د پاره غاخي وي کچره غاخي ني پاغه تعالی نه کولاوي دا مز روجا زکات خ اخلاق دارنګ شریعت مطابق ژوند تیرول داد دغه چابې غاخي نو مفاتيح الجنه شهادت الله اله الا الله رواه احمد د دې حدیث روایت امام احمد ابن حنبل رحم الله کړه اول حدیثو کو د ګورې ورته